کې په لوی عبادت قبول کړي آمین او یقینا عبادت دی ځکه دا څه سیاسي اجتماع نه ده د وټونو غوښتل نه دي د ناظمانو خبرې نه دي د پوله او د سړک او د لښتو مطالبې نه دي تاسو زموږ د مشران علما ټول د یوې دیني ادارې د بنیاد په کېښودو کې او د دې ښکلي جماعت په احاطه کې د دین په فکر کې او د اسلام په فکر کې را جمع شوي یو، نو خدای پاک به ستاسې دا راتلل او دا ناسته او اورېدل دا په خپل دربار کې په لوی عبادت قبلوي ان شاء الله. وروڼو! د ډېرو خلکو دا خیال دی چې دې ملک کې سکولونه شته، کالجونه شته، یونیورسټۍ شته، انګلش میډیم او اردو میډیم سکولونه پرایویټ شته نو دا ملایان څه کوي چې مدرسې جوړوي خلک پسې دي او دوی پسې دي دا زمونږ د لوی لوی خلکو چې د خلکو په نظر کې لوی دي د هغوی خیالي د ګورنرانو د وزیرانو د خانانو د ارباپانو د لیډرانو دا سوال ما نه اول مدینه منوره کې یو کس کړ ما هلته سبق وې یو پنځه څلوېښت کاله مخکې مسجد نبوي کې ناستم باب السلام سره کتاب مې کته د یو سپین ږیری حاجي راغی ما سره کېناست په اردو کې خبرې شروع کړې دا تپوس مې ترې ونه کړ چې ته د پاکستان کې د هندوستان خو په اردو کې خبرې شروع کړې ما ته وایي ته څوک یې څه کې ما وایي زه طالب علم یم د پاکستان نه راغلی یم سبق وایم ما ته وایي څه سبق وایي ما وایي د دین سبق وایم نو ویې خندل ما یې کاکا جي ولې دې وخندل وی لوګ اسمان پې چړ ګئے چاند پې چړ ګئے اور آپ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں خلص په مې ته وختل او تاسو هغه زیړ شنه زاړه کتابونه وایه موږ مخکې هم کړی اوس به هم کوو تر قیامته پورې به یې کوو انشاءالله تاسو څه وکړل زمونږ څه کار دی رونو د مدرسو کې څه دا ګورې د شناخت او د پویولو د لپاره وایم د سپکې لپاره نه زمونږ کار هغه دی چې کوم له خدای یو لاک څلېري زره پیغمبران رالیږلي تاسو وی الحمدلله او سلور د پاسه سل کتابونه خدای د بره نه رالیږلي وي الحمدلله دې کې چې کوم علم دی هغه موږ وایو او زوته یو خلقو ته ښایو هغه کوم علم دی رونو چې خدای د خپل بندگانو په واسطه را لېږلی او دا عالمان د هغوی وارثان دي تاسو وی الحمدلله وارث تخپل مور سره کار کوي د پیغمبرانو علم د آسماني کتابونو علم درې خبرې دي یاد لره خپل عقیده او صحیح عقیده او خپل اعمال او خپل اخلاق عقیده سړی په عقل نشي معلومول نه په لیبارټرۍ کې نه په کالجونو او سکولونو کې دا تاسو ته څوک ښایي چې مونږ چا پیدا کړی یو؟ عالمان مونږ خو سل کاله مخکې نو دې دنیا ته چا راوستی یو؟ څه نه راغلی یو؟ زمونږ مخکې پړاو څوک څه دی؟ چې چا راوستی یو د هغه څه صفتونه دي؟ دغه بیان دپاره کوم ښکلي بندګان رالیږلي دي چې هغې ته پیغمبران وایي د هغوی څه حق او احترام دی او قدر دی په کومو عملونو دغه لوی خدای خوشحالېږي او په اخلاقو او په کومو خپه کېږي او ناراضه کېږي دا زمونږ په مدرسو کې ویل کېږي دا هغه علم دی وروڼو چې لپاره نه راغلی او دا هغه علم دی چې خدای خاصو بندګانو ته حواله کړی دی په دې علم کې انسان ته د ټولو کائناتو بادشاه وي ته د ټول جهان سردار لمر ستا له پیدا دی، سپومۍ تا له پیدا ده، غرونه او سمې او دریابونه او هواګانې او باغونه او ونې مېوې دا ټول ستا لپاره پیدا دي، نو چې چا پیدا کړي دي هغه وپېژنه، د هغه حق وپېژنه، د هغه احکام وپېژنه. دقه خبرې دي. زما په خبره پوهېږئ؟ دویم هغه علم دي وروڼو چې په کالجونو کې ویل کېږي او په یونیورسټو کې ویل کېږي. هغه په خپل ځای ګورې ضروري دی زه یې سپکه نه کوم زه فرق درته ښیم چې کالج ضروري دی که د اسلام مدرسه کالج کې میډیکل ویلي کېږي ډاکټري انجینیرنګ زراعت او نور د دنیا دا کسبونه دا ټول په خپل ځای ښه دي خو د دې عقیدې او عمل او اخلاقو سره تعلق نشته او په دې علم کې خدای په خاص بندګان نه دي مقرر کړي دا دروازه هندو ته مسلمان ته سکھ ته کافر ته يهودي ته ټولو ته دروازه پرانسته ده د ډاکټرۍ علم هندوم کوي مسلمان هم کوي عیسايي هم کوي انجینیر مسلمان هم هندوم وي سکھ هم وي ایګریکلچر افیسر مسلمان هم هندوم وي سکھ وي عیسايي هم وي دغه ټولو علمونو کې انسان ته ځناور وایي چې ته ځناور یې ستا ضرورت د خېټې او د سرمنې دی او د بدن دی هغوی وایي د انسان مثال د ګیدړ دی د انسان مثال د غوی دی د انسان مثال د سپی دی خو دا د انسان د بدن خدمت کوي دې سره د عقیدې تعلق نشته ټیک ویم که بد ویم د سپکاوي لپاره نه ویم یو ډاکټر تا ته عقیده نشي ښودلی د ډاکټر کار دا دی چې خېټه کې دې قبه دي یو دوه ګملې به درکړي د تبلیغ والو خبره تقاضا به دې په اسانه وشي ګوته دې ماته شه پټۍ به دې ته وکړي ډېره خلاصه اګریکلچر والا به درته د الفګانو قسمونه وښایي او د غنمو بيان او د ګنو د کار کروندې چل ټيک ته په خپل ځای ضروري دي. انجنير بر د له سړک او د بجلۍ او د لښتو غمو کې ټيک ته خو تا ته خو عقيده نشي بيانولی او نه درته ښايي چې ته چا پيدا کړی څه له راغلی کوم خوا به ځې ستا مخکې کوم معاملات را روان دي دا په دې اسلامي مدارسو کې د دغه علمونو یو ماهر دی د هغه نوم دی ډارون هغه وایي انسان په اصل کې بیزو بندر ته دی بیزو بیز نو په بیز باندې کلونه تیر شو لک لاک کال دوه لاک بیز د بیز نه انسان جوړ شو نو هغه نه تپوس کېږي چې د بیز خو لکۍ وي نو دغه لکۍ خو د انسان لکۍ څه شوه او تم کها غائب هو ګئ نو هغه وایي خپلو کتابونو کې چې د هغه لګان کې قریب دم کې د دې سپرې سره نږدې په لکۍ سره خارښ پیدا شو نو دا لکۍ به په دې ګټو پورې جوړو پورې مګله مګله مګله نو لکۍ ته پرېوته تو انسان بغیر دم کې رہ ګیا بے پاک سوال لے چې بیس خو په څلورو خپو ګرځي او انسان په دوه خپو ګرځي هغه دو پیر کها غائب هو گئے نو وای دا په ډمبو دوه خپو کې پمو لګید خارخت کچ کچ لار پیدا هو گئے نو دا بیس خو درې دیم شي نو دی به اونو سره ولاړو دی اونو پورې به دا مخ کې خپې راخکلې او کوکارې به والې چغې به والې نو د هغه مخکو خپونه لاسونه جوړ شو او د کوکارو نه اواز جوړ شو مونږ وایو واقعي د تاسو د بیس زامن یې انګریزان د چا زامن دي ځکه چې سړی وایي زموږ نیکه بیزو خو هر سړی په خپل نیکه فخر کوي دا د دنیا د علم خلاصه ده انګریز هم ډاکټر دی مسلمان هم ډاکټر دی قسم دی که زموږ لیډران د دین نه خبر دا تر رښتیا د پاکستان ټول لیډران را جمع که د یو عالم خپو ته نه رسي ځکه دی د حقیقت نه خبر دی د هغې په نظر کې صرف دنیا دا د وینې روټي روټي روټي روټي ګویا انسان سپی دی چې د ډوډۍ ضرورت دی تا چېرته دا ویلي دی چې موږ یو قوم یو زموږ یو کتاب دی زموږ یو تهذیب دی هغه به ستاسو په خپل ملک جاری کوم ستاسو د بچو دپاره به دا غم کوم نه د تهذیب نوم شته نه د کتاب نوم شته نه د پیغمبر نوم شته نه د شریعت نوم شته هغې پورې خاندي نو زمونږ مدارس دا انسان انسان کوي او انسان مسلمانای تاسو وی الحمدلله د کالجونو د سکولونو بنیاد د روزګار د پاره دی چې غټ نوکر شي غټه تنخواه او غټه بنګله جوړه کړي او د وخت لس چرګان وخوري. هر څه وشو، ځه! بنګله دې هم جوړه کړه، د وخت دې لس چرګان هم وخوړل، په موټر کې ګرځې، یوه ورځ به مړ شې کنه او لکه غوی چې سړی کندې ته غورځوي تا به هم وغورځوي. هغه ډاکټري څه شوه؟ چې د ایمان نه نی خبر هغه ډاکټر یاد و او د عقیدې نه نی خبر یو ځناور دی خوراک یې وکړ ډېر د ټولو سکولونو کالجونو هغه بنیاد د روزګار د پاره دی داسې ده که نه د دې د پاره دی چې انسان په انسان شي او مسلمان شي په دقه د کالج او د اسلامي مدرسې فرق دی زمونږ په مدرسو کې عالمان جوړیږي هغه د پیغمبر د تعلیم بیانونکي هغه تا مسلمانای تا تخکل عقیده خی عمل در تخی اخلاق خی تا د آخرت ته خبرای ستا مخکې پړاونه را روان دي هغه بیان درته کوي نو ضروري شوي که نه شوي قسم دی چې دا تاسو حیا وینئ دا تاسو د خور مور فرق کوي تاسو کې ګیره ده سنت دی دا د مدارسو د فقیرانو عالمانو برکت دی تاسو الحمدلله د لیډرانو نه دی زه لیډر دی زناورو ته عالم ته نه یو سوال دی رونو ستا زړه کې به راځي چې دا علم دومره ضروري دی د اسلام او مدرسه دومره ضروري ده نو دا فقیران یې ولې جوړوي او سبق پکې فقیران وایي د استادانو کمه تنخواه طالبانو ته مونږ چړیان وایو وړو ته شلېدلې جامې د چا سپلې ني د چا ټوپې ني دا د فقیرې په شکل ولې راغلی دی مونږ خو وینو پبلک سکول ته غوړ زیړه لکان روان وي کوټ پتلون کې سره انګریزي اړو وړي او پالش کړي بوټاني او ټپ ټپ ټاپ باندې روان او د پرنسپل او د پروفیسور غټه تنخواه او د جماعت د استادانو د مدرسې قسم دی زمونږ د عام استادانو تنخواه ستاسو د سکول د چپړاسیانو نه کمه ده خو مونږ په خوشاله یو الحمدلله او خدای دې خوشاله لري دا حقیقت ته ګوره زه ریاکاري نه کوم نو سوال دا چې دا د فقیرې په جامه کې ولې راغلي دي دا مسجد مصطفی دی دا عوام دي دوی به مدرسه جوړوي طالبان به پکې سبقونه وایي نه شکل د غټ سکول دی نه طالبان کوټ پتلون کې دی ای زما دا پرنسپلان د دې پبلک سکولونو دا ډېر بد شي زه ورته یم ظالمانو دا جامه مله ولې بدله کړه کوټ پتلون او لکۍ یې ورته ولې واچو تاسو ورته اردو ښیې انګریزي ښیې ټکنالوجي ساینس چې څه یې هغه ښیې دا جامه مله ولې بدله کړه د پاکستان جامو نه ښکلې شته معتدله اول خو جامو باندې څومره پیسې لګي نو دوی هلک ته د یوو کالو نه پنځلسو کالو پورې د ده خیالات بدلېږي. دوی د هلک ذهن ته دا واچوي چې ستا عزت ګوره دې جامه کې دی او ستا مشران هغه دي چې کوټ پتلون کې ګرځي. دا کوم ځای دی؟ کوټ پتلون کې څوک ګرځي؟ لنډن او امریکې والا که موږ؟ د مکې مدینې خلک په کوټ پتلون کې ګرځي که د لنډن او د امریکې؟ نو ذهن ته دا واچوي چې ستا اکاګان ستا نیکان هلته دي. نو وړوکی یې د اول نه خراب کړ دا ولې دا لیډران نه پیږي دی لیډرانو په انګریزي او د پرایویټ سکولونو کې سبق ویل دی د انګریز کتاب کې زمونږ د پیغمبر نوم اورېدل دی انګریز به تا ته ستا د پیغمبر خوبي بیان کړي هغه دشمن دی یو لوی لیډر سره ناست وم یو ځل دردان کې اخبارات ولا راتلل مختلف انګریزي کې جرمني کې فرانسې کې دا چې به ورتلې ما ورته وی د اردو اخبار راځي کنه وینا ما ولی پښتون د مردان اوسیدونکي وزه په اردو اخبار پیګم نه چې اودس ماتې په انګریزۍ کې کوه ما زړه کې وې انا لله دا چې ستا مشر شي هغه د دین نه څه خبر دی مشرف کاکا د دین نه څه خبر دی او شوکت عزیز د دین نه څه خبر دی او ستاسو دا لیډران او دا لیډرې ښځې د څه نه خبر دی بې نظیرې دین ویلی دی هغې پلار نه دی خبر نه هغه به څه خبر یو داود علیه السلام دی زه ورغلی یم زیارت له بیت المقدس کې ښخ دی او زوی یې سلیمان علیه السلام مسجد اقصا کې ښخ دی د یهودو د قبضې نه زه مخکې ورغلم سن څیاسټ داود علیه السلام بادشاه او ښخ دی هلته کې نو د شپې به په ناشنا جامو کې ګرځېده یعنې ځان به یې نه ښاو نو دې رعیت نه به یې تپوس کاوه چې ستاسو بادشاه داود څنګه دی؟ نو هر چا به د هغه صفت کاوه، ځکه داود علیه السلام داسې بادشاه و چې یو ورځ روژه او بله ورځ کوژه او همیشه ژوند په جهاد کې دا ګران کار دی که نه دی؟ نو یوه ورځ یوه ملایکه وله مخې له راغله هغه د انسان په شکل د پیغمبران د غیب نه نی خبر چې څو په ور ورته خدای پاک خبر نی را لېږل دوی اوس دا نه پېژني چې دا څوک دی ورته وایي وروره یو تپوس درنه کوم هغه ملایکې ته وایي د انسان په شکل کې چې ستاسو بادشاه داود څنګه دی هغه وایي زموږ بادشاه داود خو ډېر ښه سړی دی خو که د حکومت نه یې تنخوا نه اخېسته په خپل لاس یې ځان له څه پیسې میسې پیدا کړو په زړه ولګېد کور ته راغی خدای ته جاړي چې خدای ماله خو کسب هم نه راځي او زه د رعیت او د حکومت په خدمت مصروف یم نو تنخوا غشتل خو بند نه دی نو ځکه دا تنخوا نه علم نو زه بس څه کوم ما له خو هېڅ کسب نه راځي ما سره کوئی شي نشته خدای پاک ورته وې زه غم مکوه ته به جوړ لواري به کې ستا به شي تاجت ني اوس په نراله بس تا لاس کې نرميږي نه دې بټه تاجه شته نه دې سندان تاجه شته نه دې نه دې بل څه تاجه شته چې څنګه تار جوړه هغه شان به جوړيږي او صغره ته جوړوا خدای وای والنا له الحديد عن عمل سابقات مقدر في السرد وعمل والد او د شکر وقليل من عبادي الشكور خدای وایی زه اوسپنه مې لرله په لاس کې ناست بس زغرې به یې جوړولې زغره د اوسپنې کمیسي پخوا خو به د لاسونو جنګ و اوس هم پېښور عجایبګر ته ورشئ زغرې ځوړندې دي نو هغه به یې په چا خرڅولې په چا خادم نو څه به یې هغه له ورکولې څه به یې پرې ګزاره کوله نو بادشاه دی خو فقیر دی زوی یې سلیمان علیه السلام داسې بادشي خدای ورکړې ده چې نه یې مخکې چا له ورکړې ده نه یې وروسته چت دی په هوا کې روان و دا د قرآن شریف بیان دی زه د خپل طرفه نه یم خو جوړولې به پچې په هغې به یې ګزاره کوله واسطه به ناست و پچې به یې جوړول نو بادشان تیر شوي دي خو هغه فقیرانو نو دا میراث د فقیرانو دی نو دا به راځي د فقیرۍ په شکل کې به ایمان بالغیب نه پاتې کېږي تاسو ته یو مثال ښیم که یو سړي مونځ کولی او جیب کې لس روپۍ پرېوتې بیا به چا مونځ پرېښی وی او که چا مونځ پرېښودی په سر یو وړوکی کوټکاڼی راتلی بیا به چا مونځ پرېښی وی کنې عذاب یې د کوټکاڼي نه زیات دی او ثواب یې د لسو روپو نه زیات دی خو خدای دغه څیزونه پټ ساتلي دي دې لپاره یې ورځ مقرره کړې ده چې آخرت دی ته به یې په دې کې چې تا ته پیغمبر ویلي دي او که نه ثواب دې ولید په سترګو قیامت پر ورځ خو به ټول خلک مسلمانان شي د ایمان نه پاتې کیده نو دا طریقه راغلې ده دا د پیغمبرانو مدرسې هغه کار کوي او هغه ضرورت پوره کوي چې هغه ستاسو کالج سکول نشي پوره کولی ټیک ته هغه به دله روزګار پیدا کوي خو دې کې به دین هم زده کې او ډوډۍ به هم خدای په قدر د ضرورت درکړي خدای دې ستاسو دا ټول بچي نیکان صالحان یو خبره رانه چا تپوس کړی زموږ ښکلی پیغمبر دین راوړ صحابو ته ورساو خو کله په پوهه کې او په رسېدو کې اختلاف راشي چاته یو خبره ورسي چاته ونه رسي څوک ته یو مطلب والی څوک بل په صحابو کې دو یو مثال درته خیم زموږ ښکلی پیغمبر علیه السلام د جنګ خندق نه راغی نو صحابه کرامو ته وای وی لا يصلي ان احدكم العصر الا في بني قريظه بني قريظه او ته ځان نه سوي زه سخت کالم حج لته نو مرلم په موټر کې بني قريظه والا اخرت دا يهود او شیطانان او دا کافران چې سره اغلو د دوی په شرارت راغلي او دوی د پیغمبر سره معاهده وي دوستي و عهدونه کړو هغه هر څه ختم کړ نو خدای ورته حکم راولېږه چې دوی نه هغه خو لاړل د دوی نه بدل واله نو صحابو ته وویل چې مازدیګر مونځ به بغیر د بني قریظه ونه نه کوی یوه خبره ده اوس چې روان شو یو پنځه شپږ میله لار ده د مسجد نبوي نه نو په لاره مازدیګر دا د ماسپښین نه پس تلو د مازیګر وخت داخلم شو بیا نور په غرغره شو نو چاوی موز کو چاوی نه کو اختلاف پکې را چې چاوی نه کو وي مونږ ته پیغمبر ویلی دی چې مکوې نو بس نه بکو ارس خو مونږ د عبادت داغه په حکم کو نو هغه مونږ پرې خو او قضا شته اما خام رسیدل بنی قریظه او څه کسان وي د سید الکائنات مقصد مونږ پرې خو دن نه دی د هغه مقصد دا و چې په لاره کې لیټ نه شي په بل څه وخت تېر نه کړې نو مونځ ولې پرېږدو ځکه قرآن شریف کې د مونځ حکم دی او بیا خصوصا د مازدیګر نو دا خو ډېر اهم مونځ دی نو هغوی وکړو بیا یې منډه کړې ورسېدل دواړه ګرانو مینوالو زموږ دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سډی سنټر حنیف الله این قدرت الله دکان نشترآباد براستا مدینه مسجد نس سکندرپورا چوک پېښور موبایل نمبر دی 0301 8891 321 د موبایل دویم نمبر اختلاف راغی خو دواړو ته صحیح ویلي ټیک ده دواړو چې څه کړي دي ټیک ده زموږ عالمان وایي دې کې د زیاته خبره د چا ښکلې ده صحیح خو دواړه دي څه عالمان وایي چې چا په حدیث باندې عمل وکړ په ځایه چې حضور مبارک وایي مونږ به نه کوی مګر د بني قریظه نه بغیر نو دا خو ډېر ښکلې دي ځکه په حدیث یې عمل وکړ چا وینا چې چا مونځ وکړو نو دوی زیات غوره دي ځکه دوی قرآن شریف ته وکتل قرآن شریف کې دا دي حافظو علی صلوات و صلات الوسطا و قومو لله قانتین د ټولو مونځونو نگرانی کوي او خصوصا د مازیګر مونځ نو د دوی نظر په ټول شریعت دی د هغوی صرف په یو حدیث مبارک نظر او د دوی په قرآن نظر دی او د شریعت په قواعدو چې عبادت پرېښودل خو څه مقصود نه دی، نو د دې دویم خلقو چې ظاهره حدیث یې پرېښود خو په مراد د رسول الله عمل وکړ، نو اکثر عالمان وايي د دوی درجه اوچته ده. دغه شان صحابو کې بعضې مسلو کې خلاف راغلی دی، نو چې کومې پورې سید الکاینات جمع دي خو هغوی ته به یې رجوع کوله، لکه د دریاب په غاړه چې خلک ناست دي د دریاب نه اوبه څښي، بیا د هغوی د وفات نه پس صحابه کرام خواره شو ټول مدینه منوره کې نه دي پاتې شوي مدینه منوره کې دوولس زره پاتې شوي دي څوک یو علاقې ته څوک بل علاقې ته بیا رستوني خلک پیدا شو نو د هر علاقې خلکو به د خپل صحابي خبره منله او بل ته باطل او غلط نه وي خو زمونږ د وطن عالم مونږ ته ښه معلوم دی نو دا نه چا د ابن عباس رای خوښه کړه چا د ابن عمر ابن عباس وایي په جنازه کې به فاتحه وایې او ابن عمر وایي نه فاتحه په جنازه کې نشته او ابن عمر په ټولو احادیثو زیات عمل کوونکی دی دواړه خو خلک وایي دواړه ښکلې خبرې دي دواړه مبارکې هستې دي چا دا خوښه کړه چې فاتحه پکې وایه چا دا خوښه کړه چې فاتحې ته ضرورت نشته هغه اختلاف بیا داسې رستنو علمو کې د هغې شاګردانو کې هم راغی نو بیا رستو نه عالمانو کې ما د هر وطن عالمانو به هغه خپل عالم ځکه خپل عالم سړي ته ښه معلوم پردی عالم او د پردی وطن عالم مرته دومره نه معلوم نو بیا پکې یو سوال زیات مشهور شو هغې نه به خلکو تپوسونه کو تاسو د اختر په مسله کې قاسم علي خان ته ځای نه دی په هغې باور دی اعتماد دی دقه شان د هر علاقې عالم عالم پسې به خلک تلل نو څوارلس لوی لوی شخصونه ترې جوړ شو د خدای شان ته ګوره چې هغه بعضې عالمانو ته خدای پاک اعلی شاګردان ورنه کړل نو د هغوی مسلې ونه لیکلی شوې او چا ته خدای ښکلي شاګردان ورکړل د هغوی مسلې ولیکلې د چا خبرې اکثر د بل سره شریکې وې، نو د دوه په ځای یو خوښ کړ. وایي ځکه چې خبرې شریکې وې، نو هغه څوارلسو نه څلور جوړ شو. د دوی په منځ کې چې اختلاف دی، دا د صحابو نه را روان دی او صحابه مبارک ټول ښکلي خلک دي او حق دي، نو څلور واړه مذهبه ښکلي خلک دي او حق دي. زما په خبرو پوهېږئ که نه؟ نو مذهب مانا. لاره د عمل په یو حدیث مبارک یا په یو آیات شریف نو امام ابو حنیفه مشهور شو، شافعي صاحب مشهور شو، امام مالک صاحب مشهور شو، حضرت امام احمد ابن حنبل مشهور شو. دا مشهور شو علما راجمع شو د امت خیرخواهان چې ګورې د څلورو علماو نه باټه مه وځئ، هسې نه چې ګیدړان مو خوري، په دې څلورو لارو باندې د مذهب عالمان صالحان اوليا کتابونه بادشاهی نظام روان دی دا مه پريږدی او مه بدلوی هغی وی ډيره ښه ده بله صاحب نو د هغی زمانی نه دغه شان څلور مذهبه را روان دی تاسو وی الحمدلله د دی په منځ کی دا يو جماعت دی اهل السنت والجماعت سنت معنی د حضور پاک ښکلی طريقه او جماعت وی د صحابه کرامو ته نو اهل سنت دا هغه خلک دي چې د حضور په طریقه روان دي او د صحابو په ډلې پسې روان دي. دا څلور واړه امامان د اصحابانو د قول نه چې د پېغمبر نه یې اورېدلی دی، د هغې نه نوځي، خو چا یو مطلب غشتی دی، چا بل مطلب. څوک چا ته یو خبر رسېدلی دی، چا ته بل نه ده رسېدلې. خو د ټولو په زړه کې تقوا ده، اخلاص دی، د امت خیرخواهي ده. نو مذهب پسې تلل، دا هغه لاره باندې تلل دي چې کوم باندې عالمان، صالحان، اولياء، بادشاه، بادشاهان تېر شوي دي. زما په خبرو پوه شوې؟ الحمدلله تاسو وایئ الحمدلله. بیا خدای پاک زموږ مذهب له یو خاص عزت ورکړی دی ټول حق او هر یو امام په خپل ځای کې د اسمان نور دی او د ټولو ادب او احترام زموږ په زړونو کې فرض دی نو مذهب د صحابو لاره باندې او د پیغمبر په خبرو باندې د عمل کولو نوم دی ځکه خدای عامو خلقو ته وایي چې نه پوهېږې نو د عالم نه به تپوس کوې خدای وایي فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون نو ښه دا درنه تپوس کوم چې هغه عالم چې د هغه په علم په تقوا په پرهېزګارۍ په اخلاص باندې ټول امت ګواه دی هغه ښه دی کنه هغه دی چې خلک ورته عالم نه وایي او د هغه په اخلاص او په تقوا کې شک لري خو زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ده کې دا څو کمالات خدای یې ښي دي خدای پاک د ده مذهب ډېر خور کړی تاسو یې الحمدلله حضرت امام ابو حنیفه سن اسی هجري کې پیدا شوی دا نور امامان وروسته امام مالک صاحب تریانوې هجري کې، شافعي صاحب ایک سو پچاس کې، امام احمد صاحب د څلورم مذهب خاوند په ایک سو چونسټ کې. نو مخکې ښکلې شو کنه شو د پیغمبر زمانې ته زمونږ امام صاحب زیات نزدې دی دی ټول مبارک امام ابو حنیفه ته اصحابان لیدلی دی او د هغه ته تابعي وي په اتفاق د امت سره څوک روایت یې مني د صحابو نه څوک یې نه مني خو په تابعیت اتفاق دی چې تابعي دی، تابعي هغه شخص ته وايي چې چا صحابه مبارک ليدلي او زموږ ښکلی پيغمبر وايي، بهترين زما په امت کې زما پېړۍ ده چې چا زه ليدلی يم، دويم نمبر هغه دي چې دی ليدلي دي، دريم نمبر هغه دي چې هغه يې ليدلي دي، نو زموږ امام صاحب په هغه د تابعينو په صف کې دی، تاسو ووايئ الحمدلله. دويم دا خبره ده. یو څلوېښت مشهور فقها صحابه عالمان خدای د هغه شاګردان کړل نو د هغه مسئلې ډېرې لیکلې دي یوازې امام محمد ابن حسن شیباني یو شپږ غټ کتابه لیکلي دي چې هغې ته ظاهر روایت وایي یو ته مبسوط وایي بل ته زیادات وایي بل ته جامع صغیر وایي بل ته جامع کبیر وایي بل ته سیر صغیر وایي بل ته سیر کبیر هغه زیاته دغه مبسوط اوس دوو دېرشو جلدونو کې تاسو یې الحمدالله بیا نور کتابونه هم دي هغې ته نادر روایت تېرو ورځو کې فرانس کې د امام محمد ابن حسن شیباني د تصانیفو د نقل کولو لپاره فرانسې ته یو کمیټي ده لجنه الکتب امام محمد ابن حسن شیباني نو سیر کبیر فرانسې ته واړو هغه کمیټه نو هغه یو ورځ چټي منع وکړه په فرانس کې په دې خوشاله چې دنیا کې قدیم ترین کتاب چې په سیاست داخلي او خارجي لیکل شوی دی هغه موږ خپل جبه ته راوړو ځکه د دې نه مخکې په سیاست باندې چا کتاب نه دی لیکلی نو خدای پاک داسې شاګردان ورکړي دي دا د ارکوټي محمد کتاب دی نو د هغه لوی محمد کتاب به څنګه وي قرآن شریف یادوي ته چې په کتاب لیدو مسلمان شو نو داسې شاګردان خدای ورکړل چې د دې نورو امامانو سره په اجتهاد او په قوت د استنباط کې او د هغې نه په تصانیفو لیکلو کې زیات قوي دی درې مرونو دنیا نه چې کوم کله مذهب شروع شو او خلافتونه او نظام دا یاد لرئ په قرآن شریف کې او په احادیث مبارکو کې منصوص مسائل لږ دي احادیث ټول چې صحیح دي او غیر متعارض دي هغه څلور زره دي او د احکاماتو آیات د فقهاو یو سل پنځوس دي د پنځو سوو پورې جوړ کړه او مسائل په امت کې ډېر دي د دې لپاره مسئلې معلومول اوس جز خو د حضور زمانه کې او پخوا نو جز کې مونځ څنګه دی دا به د کوم ځای نه معلوم دی ریل د صحابه زمانه کې نو ریل کې مونځ څنګه دی ګیس کې پلیت شي پاکې به څنګه د میخې قرباني روا ده که نه روا میخه د حضور زمانه کې نه وه نه صحابه پېژنده غوا ذکر ده د میخې قرباني کیږي که نه کیږي دا چې څوک مذهب نه مني وایي ما ته قرآن شریف کې او په احادیثو کې د میخې نوم ذکر کړه وښایه راته دا فقهاو معلوم کړي دي چې غوا هغه جنس دی چې میخې باندې مې اطلاق کیږي ځکه د غواو د میخې جنس یو دی نو هغې کتاب نو کوم وخت نه چې نظام نظام کې خو به دا خبره وي دې کې به مختلفې مسایل راځي جګړې به راځي نو ړومبی نظام چه د فقه شروع شو هغه د مذهب حنفی نه شروع شو او ړومبی قاضی قضات جج هغه حضرت امام ابو یوسف دی رحمه الله نو خدای پاک مذهب یې خور کړ پن څلورمه په ټول جهان کې سرکاري مذهب چې وي هغه عام زمونږ مذهب دی تاسو الحمدلله فقه حنفي ده زه شام ته تللی یم، مصر ته تللی یم، نورو علاقو ته تللی یم. شام کې په خپله شافعي مفتي دی شیخ احمد کفتار و، اوس وفات شوی دی، زوی یې دی، خو چې زه تللی یم هغه وخت کې هغه و. خو سرکاري مذهب فقه حنفي ده او په یونیورسټو کې زموږ مذهب ویل کېږي، کنې شوافع هم شته، احناف هم شته. اردن کې شوافع هم دي، احناف هم دي. خو سرکاري مذهب زمونږ دی الحمدلله مصر کې هر قسمه دي احناف دي شوافي دي نور دي خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی سودان ټول مالکیان دي خو سرکاري مذهب یې حنفي دی سعودي عربو کې حنابله دي امام احمد صاحب مذهب دی خو د هغوی مال ته سبق ویلی دی د هغوی عدالتي نظام ما ته معلوم دی هغوی کې دا فیصله ده که په مذهب حنبلي کې یو مسئله تاسو ونه منته نو په مذهب حنفي به عمل کوئ تاسو وایئ الحمدلله انډونیشیا او ملیشیا والا شوافي دي او هغلته فقه شافعي ده نو په دنیا کې دې وخت کې یو ارب اته دېرش کروړه مسلمانان دي دې کښې پنځه اویا کروړه احناف دي تاسو وایئ الحمدلله نو مذهب د دین هم دی د تلو په عمل کولو په قرآن او په حدیث د ورش د قانون د کسائی ابن کثیر دې پسې ونه ځې نو چې په کومه لار مسلمانان روان دي عالمان روان دي په هغه لار به ځې هغه لار به نه بدلوې ډېر خلک وایي نه ته اتباع کوه تقلید مه کوه تقلید څه ته وایي اتباع څه ته وایي د دې خو دواړو مطلب یو دی نو اتباع دلیل پسې ځه نو په دلیل هر څوک پوهېږي تاسو نه تپوس دا خو به خلک کافر کې سال له بوګي ټیک ته ما دلیل پسې وکتل د قادیانانو دلیل لا ته دار چا نه ښکار شو زه قادیانې کېږم تا ورته دروازه کوله وکړه سال له بشیه شي ما تا ورته دروازه کوله وکړه سال له عیسی شي یوا او په هغه مسلو کې چې آی کې صحابه مختلف دي لکه لاسونه او چتول قرات ویل په جنازه کې یا لاسونه برکه خودل امین په زور ویل دې شپه دې مسلو شپږو کې مسلو کې اختلاف دی او دې کې هغه غوره او ناغوره اختلاف دی او دا د صحابو نه راغلي دي دا ټولې مسلې په خپل حق دي او په نورو مذهبونو کې راغلي دي ته ولې خپل مذهب مسلمانان د لارې نه بې لاره کې ستا الله به کافر شي دا خو ته د امت خیرخواه نه قسم دې که دا ازادي شروع شوه نو په پېښور کې به پنځویشت مذهبه جوړ شي او پنځویشت قسمه عالمان به یو به یو ته کافر وایي او بل به نو دا د امت خیر خواهي ده که بد خواهي ده؟ نو چې څوک د مذهب نه وباسي دا د امت خیر خواه نه دی په داسې هم مسلې به وي ټیک ده هغه نورو مذهبونو کې دي هغه ټولې ښکلې دي خو زمونږ مذهب کې دا علماو خوښ کړې ده نو دا مه پرېږدی دا هغه لویه لار ده پوخ سړک دی چې په دې روان یې که دا هم پرېښود په کچه ولاړی نو لړم او مار او ګیدړ او شرمښه مو نه خورې او زه داسې تپوس کوم تاسو نه دا فرعي مسائل لاسونه او چتور او کیښودل دا ډیر ضروري دي که د ایمان مسئله دی خو خلکو ته وایې ته رسول الله منې ابو یو که تا سره څه دلیل دی د هغه د حقانیت دلیل پسې به ځې نو هغه ویلی شي ته قرآن منې او دا د خدای کلام دی ته دلیل ما ته وښایه چې د خدای کلام دی امام چی عقاید دی هغی کی خو تقلید ضروری وی او دلیل تپوس نه کی او فرعی مسایل چی هغی کی د غوره او د نا غوره اختلاف دی ټول هغی کی د دلیل تپوس کی یوه دویم ورونو تا ته وای پیغمبر پسې ولې نه ځې ابو حنیفه پسې ځې نو دا جواب یاله ابو حنیفه خو د پیغمبر د دین خادم دی کنه ما ته دا غلط خبرې را رسولې دي زه یې پرې پوه کړم، د ابو حنیفه د خپل ځان نه یوه مسئله د حلال او د حرام نه شي کولای ټیک ته استنباطات کوي په غیر منصوص کې او مسائل کوم دي نه پوهېږم مونږ ته خدای د علماو رجوع کړې ده ما ته یو لوی ما دا ټول خلک لیدلي دي په عربو کې او په نورې دنیا کې خو ما ته قمقل ښکاري زما ورسره واسطه راغله یو زموږ استاد دغه شان اهل حدیث به یې ځان ته چې دا خو د مسلو منل دي د خبرو هغه کې خو د مرګ او د جون سوال نشته که د چا لاس نیول وي د چا لمن نیول وي نو واقعي د جمدي او د مړي فرق دی پکې مړی لار قبر کې پروت دی اوس بیا ته لمن څه نیسې او که مسلې وي کتابونه وي وضاحتونه یې هغې خو په کتابونو کې لیکلي دي نو دې کې خو د مړ او د جمدي سوال نشته یوه دویم دا چې په هغه مړو مې زیات اعتماد دی، په دې جمدو مې اعتماد نشته. هغه مړي داسې وو چې د حضور پاک زمانې ته نږدې وو. هغوی تقوا او په اخلاص ټول امت اتفاق لري. هغه د امت خیرخواهان وو. که چا ورسره مسلو کې موافقت کړی دی او که مخالفت کړی دی، خو د هغوی په تقوا او په په اخلاص یې څه شک شبه نه دی کړی. او موجوده ملایانو باندې په کونړ ملا، باجوړ ملا، لغمان ملا، ډیرانشاه ملا، مستان ملا، د دوی په علم د علماو باور نشته که ځان ته ډېر لوی ملا وایي یوه د دوی په اخلاص او تقوا زموږ اعتماد نشته چې یو سړی په لسو ډالرو بدلیږي په هغه به څه باور وکړي نو هغه عالمان ښکلي وي که ته وایې چې دلیل ځکه زه درته د رسول الله خبره کوم نو ته رسول الله ته خدای که رسول د دریاب په غاړه صحابه ناست وو، هغوی به د هغې نه جام راډکاوه. موږ ترې څوارلس سوه کاله مثلاً وروسته یو، زموږ طرفونو ته د دغه دریاب نه لښتي راغلي دي، یو ته نمبر اول وایي، بل ته دویم نمبر وایي، بل ته درېیم، بل ته څلور. دا لښتي چې چا راوستي دي، احسان یې کړی دی که بدي یې راسره کړې ده؟ نو یو سړی راپاڅي، تا ته وایي، د لښتي نه ولې جام راډکوې؟ هغه سیند ته لاړ شه، نو ته به ورته وایې، ځناوره! او سیند له ما نه څومره لرې دی؟ او دې، دې واله کې خو د هغې نېر نه نېر راغلی دی. یو سړی دې تاله د ښکلې بورقې نه اوبه درکړي، په ګیلاس کې، بل درته وایي، د ده د لاسه ولیالې، په خپله کوشه کوي ته اوبه به راوباسې. نو هر سړی کوزېدی شي، سر به یې لاندې وي، خپې به یې د پاسه وي، لکه د چینتښ په پروت وي. نو ته به ورته وایې ټیک ده کتابونه د دې شته خو په هغوی هر څوک نه پوهېږي، زه به تجربه کار د فن له ځم. ستا مریض دی ډاکټر له روان یې تا ته وایي ډاکټر له پنځه سوه روپۍ فیس د ډاکټرۍ کتابونه لیکل شوي دي المارو کې ډک پراته دي ته به کتاب راوالې مرض به معلوم کې نسخه به معلوم کې هغه به ولیکې نو په خپله علاج کوه ته به یې ټیک ته د ډاکټرۍ کتابونه دي خو په دې هر څوک نه پوهېږي. زه خو یم د دنیا په خبرو کې خلک ماهر د فن پسې ځي که کتاب ګوري؟ ټیک ده کتاب دی خو کتاب باندې هر څوک نه پوهېږي. دغه شان مذهب دوی مذهب د د ټانګې، د موټر او د سیکل او د کمیس د جوړولو نه زیات کمزوری وګڼه. په سیکل کې، په کمیس کې خو به ماهر د فن ته ځې او دین کې په خپله کتاب ګوره جوړوه. دا غلطی ده دی کی دا خبره ده دی په صحابو اړ ندی عمر صاحب پنځوس احادیث پریښی دی هلکه دا ولی هغه ذات چی پیغمبر وای که زما نه پس پیغمبر وی عمر به وی او هغه ذات چی هغه وی ما د خپل علم بقیه هغه له ورکړه او هغه ذات چی هغه وی ابوبکر او عمر پسې روان یې او هغه ذات چی هغه وی په دین کی مې د ټولو نه کامل ولیده او هغه هستی چی پنځه شایتونه د هغه د رأی مطابق راغلي دي ته به هغه په احادیث پنځوس احادیث یې پرېښودل دا ښه خبره ده دا هغه څوک وایي چې هغوی دلیل پسې ځه اتباع کوه اتباع خو د کافرانو هم ذکر ده بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا دوی په دلیل پسې روان دي بتانو عبادت دوی په دلیل په بنا کوي نو دا یاد لرئ دا ډله یو خو مسائل دی رفع الیدین آمین دا ټول په احادیثو کې شته او صحیح دي ګورئ خو زموږ مذهب کې دغه نشته مثلا نو موږ خپله لار نه پریږدو ځکه که لار دې پریښوده نو ستا له به په بل څه بلا واوړی نو دا د مذهب پابندي دا د اسلام پابندي ده د هغه لاره باندې ته روان یه که نصال له به عیسايي شي زه په بس کې ناست وم یو هلک راسره ناست و. خالي جام کې که خاورو تېل اچې، که شړسم اچې، که پټرول اچې په او که شاته او پيپ اکې چې پروزي په کې او چې يو جام د مخکې نه ډکي نو چې د پاسه پې اچې نو هغه به غورځېږي. ستا دماغ خالي دی؟ دا ولې د اسکول هلکان خرابېږي او د کالج کميونست کېږي، قادياني کېږي، شيعه کېږي، عالم به ده ونه وينې چې قادياني شو ځکه د هغه دماغ ډک دي د خپل حقانيت د دين نه او د دې نوم د دماغ خالي وي. نو دوی کله یو خبره کله بله خبره زموږ چارسده کې د یو ښار زوی نو پخوا دی د انقلاب نه مخکې کالج ته به ده دلته د یو خان و لیډر د هغه په دستخط تلل ځکه پښتونستان غواړو او موږ له افغانستان لوی نو یو مل خان زوی راغلو زه چا مال دعوت کړو هغه هم پکې هلته کالج کې سبق ما یې رونه تا ته څه وایي خو دا هلکان په دې طریقه خرابوي نو پام کوه چې دین نه نه یې خبر دقه بس ته وې زموږ په خپله لار باندې روان یو او دا حقې لارې دي نو اخوا دې خوا مه ځئ کنې بیا هم دغه شي چا بل څه تپوس کړ تبلیغ ښکلې لار ده یې زه خو دې حکومتونو ته حیران یم او تاسو ته یم حکومتونه پاکستان بدناموي قرضدار یې جوړ کړ ذلیل یې جوړ کړ خوارنګړی یې جوړ کړ هر یو پرې سترګې راوباسي او زموږ علماو خپل مشهور کړل د بهر نه طلبا زموږ مدرسو ته راځي چې دین دلته یې زده کېږي تبلیغ والا زموږ د مدارسو فارغ شده دي او تحریک د هغه ځای نه شروع شوی دی بهر دنیا ته چې لاړ شی خلک پاکستان ته دعا کوي او نیکان یې ګڼي چې د پاکستان زه قسم د شام کې د حضرت خالد ابن ولید زیارت له ور روان وم حمص کې یو سړي رامنډه کړه ما وې کاکا جي ولې؟ وې ته په تبليغ کې راغلې يې. ما وې تبليغ زموږ خوښ دی، زموږ کار دی، په دې وخت کې زه علمي سفر کې يم. ما ته وې د خدای لپاره چې لاړ شې وطن ته نو تبليغ واله ته ووايه چې موږ ته راشي، موږ نه خپل دين پاتې دی نه په پاکستان اعتماد دی. د ديني مدارسو او د علماوو د برکته پاکستان نمر په شان په ټوله دنيا کې ځوړند دی او د ليډرانو او د دې صدرانو وزيرانو د وجې نه د جهان سپک دی. څوک د ملک خیر غواړي خو ناپوهه خلک دیني مدارس طالبان لر کوي هلکه تاسو د کالجونو او یونیورسټو نه هلکان وباسئ د بار د فلسطین د مصر د نورو موږ به